نو دا چې ګندګي نه ده تین شارع دی خټې مټې دي بلغم وغیره دي نو بیا اودس وضوع اصطلاحي ته مجر نشته وضوع لغوي ته مو حاجت نشته په وینځلو ته مجر نشته هغه ما کان مقذوره ده نو بیا په وینځل بلازمي وي فر رجلیت العذاب رجلیه قال عبد الله كنا لا نتوضا من موطا من او دس نکول په سبب د ګرځېدو باندې لار کې خټه مټې دي کنه نو موږ وضو اصلاح نو کول وضو لغوي نه خپل هم نه ویندل لیکن ذات په قتل غواړي زمونږ د سلاري کوسي وینو دا بخپه بغندکیږي وینځل بغواړي یقینا ها کچې د شارې خټه مټه ده او شګې چې مدینه منورې په شان ځای دی بیا وینځل ته مجر نشته او او د سماج نشته دیم ولا نکف شعرا ولا ثوبا موږ به موږ کوله نموز کې که زمونږ ویخته د سر ویخته او زمکه سره ولګید په سجده کې زمونږ ویخته نه راغونډول پښوی نو دا تندې چې څنګه سجده کوي الله تعالی ویختو سجده کو نه بد خبره نه ده خبره ده خو خبره د نارینه ده د زنانو نه ده زنانو ویختو پټول لازمي دي نارینه چې د ویخت ساتي او سجده لاړ ویخت کته وګرځید په ځمکه باندې لا نکف اگر ټول سهجه نشته تندې الله ته سجده کوي نو کوي خپل سجده کو نو مزاحه پکې نشته دارنګ جامه باندې برا ټولول هم موږ نه کولو سجده بلګول اوس د امام ابو داود رحمت الله علیه شیوخ ګورې درې دي الفاظ کې فرق ذکر کوي باب فی الرجل یتول عذاب رجله نو دا حناد بن سری یو ابراهیم بن ابي معاویه دوا او عثمان بن ابي شيبه درې امام ابو داود رحمت الله علیه شیوخ څومره شو درې اوس دا کوم الفاظ چې ذکر شو دا متن چې کوم ذکر شو دا الفاظ د چا شو د کوم استاد شو دغه سند او دغه متن دا درې استاد ابو الاستاذ قال ابراهيم بن ابي معاويه عن الاعمش عن شقيق عن مسروق هغه واسطه نه وا دلته واسطه ده په خبر پوه شوي یا دا او حدثه عنه یعنی دا غنمم نه ذکر شوی نو دا یو استاد د استاد په الفاظ کې فرق شو فی سند یو بدون واسطه ابل بالواسطه قال عبد الله وقال هنات عن شيخك او حدث عنه قال عبد الله ندا واسطه لري او واسطه نه لري د درې وړو استادانو په الفاظ کې فرق دی موز کې حدث لایق شي نو یو سره دار عمدن حدث لایق شو په مازه کې قصدا یو سره په مزولار کې قصدا بدن نه وینه خارج کړو نو دا موز دوباره کولی پکار دی بنا نه د پکار دوباره پکار دی اتفاقی مسله ده ځکه دا حدث د دې مسلې غیر اختیاري نه ده د حدث د دې مسلې اختیارن ده مازه کې دننه قصدن او د سمات کړو نو د د پارا مز دوباره کول استناف وکړ یو سره شو دا مسله شو اتفاقی د ټول ائمه دویم صورت مز کې حدث لا شوره خو غیر اختیاري حدث لا شوره عمدن نه کړي نو اختلاف بهتر دی عند الاحناف ائمه ثلاثه په نسبت استیناف ولا پکار ده او د احناف په نسبت استیناف بهتر او بنا کوي علی تلک صلات نجائز لکه موږ چې اودس مات شو تاسو په شا شا لړ شل تاسو شو کې بیا راشي هغه موږ باندې بنا کړی سره جائز استناف بهتر اما ثلاثه پر ځبانی مطلقاً استناف عمدن وی کا غیر عمدن وی استناف د صلات بهتر انا پر ځبانی عمدن اودس مات کړی نه استناف ولا پکار دی انا پر ځبانی عمدن مزم حدث لا شیو د استنا پکار ده او که غیر استیانه حدث لا شیو د استنا ته بهتر ده او دوباره کولی مستحب ول یعید صلا نو دا ول یعید صلا موږ استحباب باندې عمل بنا کوي نو جائز او که دوباره ټول مز دوباره کوي نو بهتره ده مصاحب دی باب فی الماضی و بی قال حدثنا قتیبه بن سعید فی الماضی ما خرج من القبل ثلث ذنو واړه بول خارج کی نو حکم داو چې دا نجس دی او دس ماتي ما رقیق ملاعبت د رجل معالیه مزی خارج کی نو بیا حکم دا چې المزی نجس روافض علاوه او مزی نجس دی او موجب د مزی چې نه غسل نه دی بلکې موجب د مزی وضو او منی خروج موجب چې د غسل او د ودی خروج هغه موجب هغه په منځه د وړو بول او سه عد قال كنت رجلا مزا علي رضي الله عنه فرمایي دا شرم چې معنی کثرت مزي خارج کېده نو تطبیق موږ جوړ کړو پنځه روایتونه دي د عمار بن یاسر ته مې وی مقداد ته مې وی پخپل مې وی عثمان وی یا یو رجل وی روایت سید دریو یعنی پخ د هغه ته دیو موجود هغه تاسو کړو علی رضی الله عنه سائل د مجازات یا مطلب دا چې مخ کې هغه ته وی هغه تاخير وکړ د خپل تاسو کړو فقال رسول الله لا تفعل اذا دشم کو هر مزي خروج پوي من غسل مکو اذا رايت المزي فغسل ذكرك مزه دی ولې دا نو موضع نجاست وینځل لازم دی او کل ذکر وینځل علاجنا او حنابلہ پر نسبت انسان وینځلو پکار دی انسان وینځل ک تلاوز د مزي و شی وی نو بیا ول پکار دی او که تلوث د مزي نه دی شي نو بیا دا وینځل استحبابا علاجت ده لکه امام صحابي کول ما ذکر کړو چې په دې غلام زبانی ابو ترنکا کوي د پاره لري چې پي رافت سړي د لنګ واغه سي د قربانې د پاره نو بیا اوس هغه پي استعمال خو نه دی جایز ده نو ترنکا ول پکار چې هغه یخوال په وجه باندې پي پکې منضبط شي ها کله شي بیا به تاوان ورکی غرباوته یا غپې دې ځان څور کی فجعلت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا رايت الماضيه فغسل ذاکرك یعنی اوینځه هغه ځای چې کوم ځای کې نجاست لګیدل هغه لازمي شو اکل ذکر وینځل علاجا استحبابا شو وتوزع وضو کلی صلا یعنی خروج المزی موجب د پر د غسل نه دی خروج المزی موجب د پر د وضو دی ها کله چې تا فزحت الماء یعنی منی وغورځول بیا چې د غسل لازم دی د مقدار بن اسود رضی الله عنه ذکر کوي علی بن ابي طالب رضی الله عنه امره ما تمر کړ چې ته تاسو کو د نبی اسلام نه په بار دا سړی اذا دنا من علی چې خپل کور ورته نږدې کیږي فقر یمن الماضی ان ماضی خارج کیږي ما زعلی فإن فخپل تاسو ولنه کوي فإن عندي ابنته حیا په دین کې هم نشه حیا نه کړ په واسطه سره تاسو کوي خوښي انا صحیح انا سلو قال مقدار فسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينتزع فرجه ساز کې دی کې په خپل شرمګاه باندې وليتوزا وضوء للصلاه مزي خروج چې ده موجب د فرض وضو ده موجب د فرض غسل نه ده تدیر وای فسال مقدار فقال رسول ليغسل ذکره و انسایه ذکر چې هم وینځي او انسان چې هم وینځي نو که تلویز د مزی انسان په شوی دی بیا خو وینځر ولا پکار دی او که تلویز نه دی شوی نو بس موضع نجاست وینځل ولا پکار دی او د ذکر انسان وینځل اصابت د مزی وغیره نه دی شوی نو دا د پاره د تبرید بشي د پاره د علاج خبره پوه شوې کنه او د حنابلو په قول باندې انسان منزل ولا پکارو قال ابو داود رواه ساري وجماعه نشام عن ابي عن المقداد عن, عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نو انسان ولا نه ذکر شوی قلت یا رسول الله فكيف بما شب ثوب منو زما جامع سره اصابت د مزیو شي نا جامع سره وسو حکم یکفی کا بیانتا او کف من ما یلف بورا واغله پر سره او ز خپل جامع کوم ز استخیری چې تران نو اصاب او دې ته مزیز مزیز ثابت شوی بس هغه ځای وینځه حرام بن حکیم حرام بن معاویه حرام بن حکیم امام بخاری رحمت الله علیه د حرام بن حکیم او حرام بن معاویه دو شخصین جوړ کړي نو وهم کې شوی حرام بن حکیم حرام بن معاویه یو سره دی عن ان عبد الله بن سعد الانصاري قال سالت رسول الله اما يجب الغسل ما د نبی اسلام نه تاسو غره په بار دا شي کې چاغه شی موجب د غسل دی اختلاف شو جماع شو وچ شو فی الفرش دا موجب د غسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الماء يكون بعد الماء خیر کوئی ما تاسو کړه په بار د وبو کې چې پس د وبو نه دا موجب د وضو دی موجب د غسل نه دی مباشرت مال حائز مواکلت مال حائز نو مباشرت موږ درې صورتونه ذکر کړو یو مباشرت ما فوق الجامه جائز انتصاب د خطانینو او بدون الانزال معنی موجب د غسل دی او که موجب د غسل نه دی دا مسله اختلافیه و مهاجرینو د انصارو حضرت عمر رضی الله عنه ډېر نه باز سره پوښو دې مسله کې بحث پکار دی نو مهاجرین او انصار جمع کړو دا اکسال موجب د غسل دی او کنه دی او اکسال معنا مونږ کړو چې دخول نصف حشفا فی الفرج دا موجب د غسل نه دی دخول کل حشفا فی الفرج دا موجب د پاره د غسل دی او کنه دی تعین په معنا باندې پوه شوي نفس التصاق د بشرتین فرج بالفرج التصاق موجود د غسل نو نصف حشفا غیبوبت فی الفرج موجب د غسل نو کل حشفا غیبوبت فی الفرج بدون انذار موجب د غسل دی او که موجب د غسل نه دی شابه په مسجد کې ناز دی زید رضی الله عنه فتوا ورکړي دا کل حشفا غیبوبت فی الفرج وشي انزال ونشي نو بیا غسل نه دی واجب حضرت عمر خبر شو نو حضرت عمر وی ته دا خبره ولې کوي په جماعت کې وی زما زما له ترون اوریدلې دي چې نبی له اسلام فرمایي ان الماء من الماء انزال المنی په واجبانه غسل واجب کیږي او احسال چې دا د د غیبوبت د حشفی فی الفرج بدون الانزال غسل نه دی واجب حضرت عمر صحابه را جمع کړ استاذ سره دا استاذ سره نو مهاجرین او انصار په دې مسله کې نزاع شو باج و ان الماء من الماء وجوب الغسل بسبب انزال المني ده فقط او نفس التقاد خطانین سره یعنی دخول د عشفه فی الفرج دا بدون الانزال غسل نه واجب ان الماء من الماء باجو نه نه نه نه دا دا انزال وی او انزال نوی خو دخول د کل حشفی کل فرش نو غسل واجب دی هغه د دې روایتونو باندې استدلال کول ما شپږ روایتونه ذکر کړو ترمذی کې په خبر پوه شوې کنه د دې مسله اوس تاسو د مهاجرینو د انصارو بدلی تاسو اختلاف د روس د امت به سهار وي نو حفصه رضی الله عنها نه تاسو شو ناغي خپل د لا علمي اظهار وکړ په دې مسله ځنې شو نو عائشه رضی الله عنها نه تاسو شو عائشه رضی الله عنها به بد ما او نبی اسلام د عمل کړو بیا موږ غسل کړی بس از زمر وی بس التقا د خطانینو یعنی دخول کل حشفا فی الفرج موجب د غسل دی انزال د معنی وی او کنوی نن نه بعد چا بل مسله غونځه بیٹا کو نو گویا کې مسله اتفاقی شو احساس چې د موجب د غسل دی دا چرته پخانه خبره وا هغه کې دو جزئیه کلیه یو موجبه کلیه وا د موجبه کلیه نه سالبه کلیه مستفاده کېده او دا سالبه کلیه چې دا منسوخه شوې را پښوی نفس نزول د منی سره غسل واجب انزال د منی سره غسل واجب او نفس انتقا د خطانه سره غسل واجب دی ابي بن كعب اخبر ان رسول الله انما جعل ذلك رخصه للناس في اول الاسلام اول اول کې اول الاسلام فاته د مکینه بعد دا حکم نه دی التقا د خطانینو موجب د پاره د غسل دینزال د منی شی وی کني شی پښې ګویا چې دا علاج د حشفه د حکمی علاج د حشفه د حکمی انزال معنی ده په خبره پوه شوې کنه د ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك یعنی کوم قال یعنی الماء من الماء الماء من الماء کې وجوب الغسل بسبب انزال المنی دا موجبه کلیه عدم وجوب غسل بسبب عدم زال المنی دا طالبه کلیه د دې جملې نه مستفاده کېده بیا دا جمله چې دا منسوخه شوې ده یا مطلب دا دا انزال عام دی انزال حقیقتا انزال وی یا حکمن انزال وی حکمن انزال بسی نفس علاج عشفه چه دا دا, دا حکمی انزال دی یا حملو په جما په دو قسم باندې یو جما یقظتن او بل جما احتلاما نو جمع احتلاما وی نو بیا چې دا انزال شرط دی ورته عبد الله بن عباس په قول باندې او که جمع یقظاتن وی بیا انزال ته ضرورت نشته دا علاج د عشفه دا گویا کې انزال منی ده لقلت سیاب التجامی لګی دي نو چې بیا بیا غسل کوي کنه نو جامع سره لګي وي او بیا بیا غسل سره جامع رستی کیږي او غستو جامع لګي وي په خبره پوه شوې کنه او یقینا لګوي کله د صحابه چې د یو صادر یو صادر قمیص د پرتوک په ځای کې استعمالول طالبانو بل جامونه دا چې جامې لګوي اوس دا چې قلت د جامو وی او بیا بیا بیا وینځل چې د جامې به زر زر زړی کېږي رسېږي قلت سیاب اغوستو جامې لګې وي یا د پړسل وغیره کوي یا لسلسل صوبات او رسته خو صوبات ډېر شو کلکوالي ډېر شو ثم امر بالغي ونهي عن ذلك ان الماء من الماء عدم وجوب الغسل بسبب عدم انزال المني دا منسوخ انزال الماء من الماء وینم غسل واجب او که عدم انزال الماء من الماء نم غسل واجب التقاء د خطانین موجب د فرض غسل بشي وفي قال حدث محمد بن مهران الرازي قال حدث مبشر الحربي عن اسلام د الماء من الماء موجب د غسل دی او ما من الماء نه بیا موجب د غسل نه دا بدل اسلام کې بیا ثم امر بالاغتسال بعدو بیا چې د غسل واجب دی نفس علاج گویا کې انذار دی نه دا ابو رزلان روایت د بل د عاشر زلان روایت د ابو رزلان روایت ابو داود کې چې ما حواله ورکړو دا اذا قعد بين شعاب الاربع نو دا تغلیبا عمل ختانین الزت الختان بالختان یعنی ادخال کل حشفا فی الفرج وشی فقد واجب الغسل غسل واجب دی که انزال د منی شوی دی انزال د منی نه شي مطلقاً وبه قال حدثنا احمد بن سعد قال حدثنا الجنوبي